بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعلى هذا بنا پر مذکور اصل باندې چې اعتبار هغه دیوان ته دا کوم چې عند القضاوي وعلى هذا لو كان القاتل مسكنه بالكوفه زید اوسېدل په کوفي کې وي وليس نوي له دلرا عطاء په دیوان د کوفي کې فلم يقضى عليه تر اوسه پورې ور باندې فیصله نه ده شوې حتی استوطن البصره چې د وطن وګرځول بصره او چې کله د بصري بصره ځان لپاره وطن جوړ کړلو قضیه بدیت بیا فیصله وکړه شو په دیت باندې علی اهل البصره قضیه بدی فیصله به کول شي په دیت باندې په اهل بس ځکه اهل په وخت قضا کې د وطن والا خلک بصری وال خلک ولو کان قضی بها کچته فیصله شوی و په دیت باندې په اهل کوفه باندې لم ينتقل عنهم بیا دا دیت نه را نقل کیږي د کوفه والو نه بصری والو ته اگر که د بصره کې څه جوړ کړي ځان لپاره وطن ٹھیک شو پوښ مثلا وکذل بدوی دا شان ته سره په دیهات کې اوسېږي اذا الحق بالديوان بعد القتل قتل پیل وکړ هغه وخت د په دیهات کې او د قتل نه بعد د الحاق په یو رجستر په یو دیوان پر اوشولو وكذا البدوي إذا ألحق بديوان بعد القتل قبل القضاء تكلم ملحق شيء دا بدوي على الديوان فروس القتل مخكي القضاء يقضى بدية على الديوان وكذل بدوي إذا ألحق بالديوان بعد القضاء على عاقلته بالباديه لا يتحول عنهم وش مسله باندې کچرته قضا قاضي کړي وا په اهل باديه و باندې لا غیر بعد ملحق په دیوان کول شي به اهل دیوان دیت نو کې باديه ولا بسول شي دیت دی عبارت پوښ دي بعد القتل دا بعد القضاء دا بقول لك بعد القتل سره دا خبر عليك برابر شي پوښ مسله وهذا د عدم تحول بخلاف ما اذا كان قوم من اهل الباديه یو قوم دا د اهل باديه ونه قضیت بدیت علیهم فیصله وکړه شو په دیت باندې پدو ولیکن فی اموالهم فمالون ددو کی فی ثلاثه سنین پدروی کلون کی د دې قضا او فیصله نه بعد جعل او ګرځول وهم د اهل بادیا الامام امام د مسلمانانو فی العطاء دی اهل دیوان اهل عطاء او ګرځول حيث تصير ديته في عطياتهم نو بیا به دی دیت په خپل عافیات کې ورکی په خپل مالونو کې نو ورکی و ان کان قودیا اگر که حکم کړ شو بیا په دغدیت باندې اول مرتين اول ځل فی اموالهم فمعلون ذدوک ولی ګوري اصل کې دا تحول دوه قسمه ده یو هغه تحول د دیت چې په هغه کې نقض د حکم اول راځي هغه ناروا ده هغه ناروا ده او که چېرته تحول را خو نقض حکم اول نه راتلو حکم اول برقرار پاتو یا دا شان تحول او انتقال پکې جایز ده نو په دې صورت کې لکه اوله فیصله بدله شوې نه ده اول حکم هم په اهل بادیه وو دوم حکم هم په اهل بادیه وو ده خو فرق دا چې اول حکم هغه په اهل بادیه وو باندې وو د دیت خو په مالونو د دوکي دوم حکم علیکه په ورکول دیت باندې خو په عطیات او اتیا تم د دوی مال ده خو چې کله دی وله خود دوی شي کنه کوم مسله غیر علی دی تقلا من ایسر اموال خو مگر دوه خبره ده وکړو بیا فرق سره نو په اتیا د څه کې ور باندې مقرره اتیا تم د دوی مال وای مولا او خپل مال یا سم د دوه مال مونږ وای پکار دادا چې مون طرف نه به یو سر راشي مون طرف نه یو سره چې موږ ورته په تا باندې په هغه عطایاو کې دیت لازم نو د خو د کپاتا کې ورکی که په خپل مال کې ورکی یا رسول مسلم خره غیر ان دیت تقضى من ايسر اموال اداء ها دیت ما دا کول شي دغه اسانه د مالونه د حیثیت تعداله د حیثیت تعداله خپل مال لکه اسانه په مفت کې درته ملاوي ممتک ملای خا ولا ادا من العطاء اسر ورکول دیت د عطا نه اسانه ده اذا صاروا من اهل العطاء الا اذا لم يكن البته ايوه خبره ده په دوه باندې حکم شوی چې کله دی اهل دیوالو چې تاسو به او خان ورکوي ها او خان او چې دوی اهل عطا او ګرځیدل نو دوی لپاره یې په دراهیمو کې مقرر شول اوس به دوی الکه په دې صورت کې چې کوم ده هغه د خپل مالونو دیت ورکړي خپل مالونو به دیت ورکړي ولیکن طریقه یې دا ده چې کومې پیسې د عطا نه واخلي هغه به وخان واخلي هغه وخان به الکه ها د مقتول وارثانو ته ورکړي پوه شو مسله ده نو ورسېږي د رحیم ورکه وارثانو رسته مقتول له ولی ما فی ابطال قضاء الاول په دې کې ابطال قضاء اول راغی اگر که په اتباع مقذله سره ابطال را نه غي خو په اتباع مقذبه سره سره راغی ابطال راغی ځکه مقذبه الکه ابل او اوسو غزل ابراهيم ها لكن يخذ ذلك من مال عطا وربکل شي دا وخان د مال عطان څنګه هغه پیسې برابرې پاغه وخان والی هغه بولو لانه لکه څنګه چې الک وایا دا پیسې ورکول اسانه وو او چې په همدغه عطا پیسو باندې وخان واخلې دی ورکول هم سړي اسانه دي سره قال حضرت فرمایي وعاقله المعتق قبيله مولاه یو سړی معتق ده نور هغه خپلوان څوک هم نشته دا عقیده څوک دي د مولا ولا قبيله لأن نصرت بهم ذکر نصرت لمعتق دا ثابت تا فقبلو دا معتق دا مولا باندې ويؤيد ذلك قول عليه الصلاة والسلام دا دي مذكور حكم تایید کی قول پیغمبر عليه السلام مولى القوم منهم هغه معتق دا قوم منه دا قوم نه استابل شي په څه اعتبار بالتناصر والتعاون صلاه قال ومولى الموالات يعقل عنه مولاه وقبيلته یو سړی دا هغه لکه یو چا سره وعده او معاهده کړی دا د زما خو بد به تاسو سره وي که زه مړ شم زما میراث بس تاسو او کما په ځوان کې کوم جنایت کوم تاسو مال دیت ادا کوي ها نو دې الک عاقله سوق دي عاقله هغه مولا او د مولا الک وي قبيله دلته مولانا مراد دوست ښه دلته مولانا مراد الک معتق معتق نه ښه دلته مولانا څوک مراد دوست مراد خلا ومولا الموالات هغه دوست دوستی عقله مولاه هغه دیت و نورکی دوست ده او قبيله لانه ولاء دا یو دوستی ده یو تناسر وی چې یو بل مدد ور باندې حاصلوي دی په سبب دی ولا سره فاشبه ولا العتاقه دا مشابه سره هغه ولا العتاقی سره هغه په مولا په قبيله باندې دا هم الک مولا په ٹھیک شو وفيه خلاف الشافعي ولكن امام شافعي رحمه الله اختلاف ته وقد مر في الولاء يقول ان الموالاة ليس بشيء کی چین استورد دی کی تعالی حق بیت المال راغی تو پی دا موالا چې سو کوي په شرط ته حکم نشته لکه کوم چې موږ وزلت الکوي بیان تو پی دا خلک ته کوي لکه دا دوه کار ده چې دوستي باندې الکه معاهده سره کوي او نو دغه تناصر د پاره د مدد لپاره په شرط ته حکم نشته چې دا هدیه ما دیت اخر سکی وتعت العاقله البته دیت چې ورکی عاقله که په نفس کې که په مادون د نفس کې وي چې هغه د نسب ته رشته د دیت ته والي کوي ها کم نه وي که نسب ته رشته د دیت یا د هغه نه زیات کو دا به عاقله ورکی که د هغه نه کم بیا به جاني په خپل مال کې ورکی ولا تعقل العاقله اقل من نصف العشر ديه وتتحمل العاقله بداش كيف عاقله نصف العشر نم على كوايا عشر نم دس عشر فصاعدا يا زياد والاصل فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوف عليه ومرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقل عواقل دیت پنور کې عاقله عمدا فقط لعمد کې ولا عبد نه په غلام کې چې عبد الک قاتل واقع شي دا غي خو بتل په صاحب دي مولا باندې ولا صلحا او نه غمل پاک له لازم چې هغه د صلح په وجبان راشي ولا احرافا نه لکه د جانب په اقرار باندې چې کوم مال په لازم شي باقي کې هم پاک له باندې چې کوم د الک دیت نشته ولا ما دون عرش المزهه او نشته لکوا دیت پاکلو باندې کم د اشته مزهنه اشته مزهه زو لک نصف عشر وکړه دا غینه کم لک هغه پاکلو باندې خو ارش المزهه نصف عشر بدل نفس نصف عشر د بدل نفس الکوا زرع لکوا دینار دی لزر د العمل اوصل وخال دا هي لکه لسمه یې سوال دا غي نصف عليك هلا لأن التحمل دا وجه دا چې دا عقيله ولې لکه وای دا دیت برداشت کی چې تحرز یعنی لجواب چې په دې سره معفوسی دا قاتل د زندگی تنگولو نه او د ویخ استلنا پښتو پیږي ولا جعاف فی القلیل نو په قلیل کې به خالت وای نوزی وانما هو فی الكثير کته نو دا تقدیر پس معلوم سه او دا تقدیر فاصل عرف بالسمع د قیل او کثیر په منځ کې تقدیر دا معلوم په حدیث باندې چې پیغمبر علی السلام او فرمایل چې ولا ما دون عرش موجه نو موجه عرش او دا غنه زیات دا کثیر ده د موجه عرش نه کم دا سره قلیل کوم وما نقص من ذلك او هغه چې کمی د نسب د عشر دیت نه یکونه فی مال الجانی والقياس فيه قانون او قاعده او عقل دا مقتضی دی دا والقياس فيه التسويه قياس پکې مساوات چې قلیل په جانی نو کثیر هم په جانی شي چې کثیر په جانی نو قلیل هم په جانی دکني ناره لګو یاره ناره بیا لګو کنه څه څو چت आवाज او بیا ناره لګي الا ان ترکناه مگر دا خبره چې مونږ دا قیاس پرې خودلو بما پاغه حدیث پر روایت چې مونږ دا غیر روایت وکړو چې ولا ما دون عرش الموزها وبما روي انه عليه الصلاه والسلام او په هغه حدیث باندې چې روایت شوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه او جب ارسل جنین علی العاقله چې ثابت کړو تاوان د جنین په عاقله باندې او هو نصف عشره هغه نیم دسو دا عشره کنه غره عبد وأما تقيمة خمسمائتها دراهم وهو نصف عشر بدل رجل على ما مر في الديار فما دونه كما لك وايد دي نصف عشر يسلك وتلل كل شيء به پر كما لك راست جنين نه چاغه لك نصف عشر د بدل د رجل مسلك الاموال په مسلک الک نه مالونه باندې لانه دا معدون د نصف عشر اوس دا د بیانې چې دا معدون د نسبت عشر په دې کې علامه د مالیت څه ده وای دا ویل انه دا معدون د نسبت عشر یجب دا ثابتېږي په تحکیم العدل چې عادل سره پکې حکومت او فیصله وکړي بس لازمي او دا چې یو سیز مالوي نو هغه لکه دوه کسانو منځ کې چې معلومي او درې سره برابر یا به په خپل مسکور باندې سوي فیصله وکړي خلا کما یجب زمان المال لکه څنګه لازمي کې زمان نه مال په جانب باندې په تقویم په سبب د قیمت لګول سره په تقویم په سبب د قیمت لګول سره خلا فلهذا الذي وجنا كان دا في مال الجاني ولهذا دا ولهذا وجنا كان دا, دا معدول هلك نسب تعشر في مال الجاني اخذا بالقياس موږ عمل کو په سبانه په قياس باندې هغه دا چې په جاني دي لازم شي ځکه دا لکه جنایت کړی خو لا تعقل العاقله دیت منور کې عاقله جنایت العبد د جنایت غلام ولا ما او نه بالک عاقله دیت ورکی دا جنایت اما دا غمال ولا ما نه هغه مال به ورکی لازم چې لازم شي لکه په قاتل باندې بصلح په سبب د صلح باندې او به اعتراف الجاني یا لازم څه په اقرار د جاني باندې چې هغه ما قتل کړي به تور ها خطا لما روينا لجات هغه حدیث د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې موږ دا غیر روایت کلا تعقل عواقل او بل دا ولې انه لا تناصر بالعبد خلق په غلامانو باندې یو بل مدد نه کی جګړه چې خلق غلام جګړه ته موږ کې پکور کې پرګري چې جګړه یې خلک غلام جګړې ته موزیک په کور کې پرېږي په کور کې پرېږي معلومي کې تناسر نشته ٹھیک شه لانه لا تناسر بالعبد والاقرار وصلها دا اقرار د جاني یا صلح د جاني لا يلزمان العاقله دا خو ملزم په اخیله نه ګرځيږي ولی لقصور الولایت رجات د قصور د ولایت ته جاني عنهم الک راکلون څنګه نه په خپل اقرار یا په صلح باندې صلح فعل د ده نه د فعل الک په دې عقلو باندې لازم نه ده همدغه شان ته اقرار د فعل ده دا په عقلو باندې الزام نه راړي نو صلحه حجت الکه ملزمه ده حجت لازمه ده او اقرارم حجت څه ده لازمه ده غیر ته متعدی نکیږي قال الا يصدقوه اه عقلو د دې الکه د دې جاني تصدیق کو چې ها ها ټیک ته تا مړ کړی ده تاسو مړ کړی دی لانه ثبت په تصادقهم ثابت سره کوي دا اقرار د دو په تصدیق باندې هم چې دوی تصدیق کوي چې تا قتل کړی دی مړ کړی دی نو دو څه زرا یو د هغه اقرار دی بل د دې الکه ها تصدیق راغی نو خو ثابت شو نو په دوه ثابت څه هغه هم ثابت شو ها او الانطلاق كان لحقهم او ضمنا چې موږ کړو چې په دې عقیده باندې دې تاسو په صورت اقرار کې دا خو دوه حق ته وجنو او دوی چې تصدیق په خپل حق لکوي ها ساکت کو نو چې حق ساکت کو سو بدل د حق په مقابل کې هغه چې دې څه ولور کوي والامتناع كان لحقهم ولهم ولايه على انفسهم او دې د پر ولایت په خپل ځانونو باندې وو نو دا دوه باندې چې وضعیت په صورت تصدیق لازمي دا اقرار د وکیل وجنه دا د تصدیق ته وجنه دوه په خپل ځان باندې ولایت د دې چې تصدیق کوي او ولایت دې چې تصدیق نه کوي نو دوه چې تصدیق وکړ نو په دوه دیت لازم شي څه شمول نو دا به څه لکه دوی چې حکم نه لکه قاتلان هغه موقف حقیقتا څه ده قاتل ده دو حکما قاتلان څه چې هغه تصدیق وکړل څه سمله رزق ولا کدو په دې کې شامل او دې الک قاتلان تقدیرا ومن اقر بقتل خطا یو سړی اقرار وکړ په قتل خطا باندې ولم يرفعوا الى القاضي یو سړی خو اقرار کړي په قتل خطا باندې خدا دعوا د قاضي مجلس ته وړل شوی نه ده درخواست نه شوی رپورت نه شوی تور شوی رپورت لا تلوس نه شوی ولم يرفع الى القاضي الا بعد السنين الا بعد شو کاله بعد قضي عليه بديه فیصله به کول شي پرې موقر باندې فی ماله فی ثلاث سنین من یوم یقضا دا غوړه ده چې کوم ورځ نه توشي فیصله د چې بلای چې ولا په دې خدري کال تیر دی اوس را لسراک دی تراک صحیح چې دا ورستانه مقصود دی چې مړه دا خدري کال ور باندې تیر شوی پر قتل باندې اوس مال سلطان غوان د کال پر شوی ټول را لفر راک یا د نس نه نه چې کوم ورس په سلام شي هغه نه بار بدري کال لکوایا شروع کی لأن التاجيل دا نیټه د دروي کلونو من وقت القضاء دا ثابت د وخت قضا د قاضي نه وي فی ثابت بالبینه هغه قطع هغه ثابت په شاهدانو باندې شي وفي في الثابت بالاقرار او لا هغه چې په اقرار باندې ثابت شي دوره ثابت هم نه ده چې په بینه باندې کوم قتل ثابت دی هغه کې شوبه او د دې نه چې به قتل کړي نو یا کې شوبه نه وي ا نو پاغه چې بیا تعجیل په دروي کلونو باندې ورځ ده خزانه ان دا شان ته غره په طریق الاولا باندې کوي دا چې کوم د لازمیږي د د وخت خزانه خره خو څه خسړي کله کې څه مطلب وایي خره ملک ولا تسالق القاتل قاتل تصدیق وکړلو د دې خبره او ولید جرات هم تصدیق وکړلو د دې خبره چې قاضي د کوهات فیصله کړو په دیت باندې فاقله باندې بالکوفه خدای ثابت کله کوي بالبینه وکذبهما او نسبت تکذیب کړو قاتل ولې جنایت تعقلو چې نه نه لکه د دې قاضي الکه فیصله پرې باندې کړي نه ده اوس اگر کدی دواړه لکه فیصله وکړي چې کدی دواړه لکه تصدیق وکړي قاتل اولی د جنایت طرفین سوق دي طرفین یو الکه قاتل بل ولی د جنایت عقیده خاصه من کې چکنی کیږي عقیده خاصه وای مولا منځ کې شک نه کیږي نو دوه دواړو تصدیق وکړي چې یقینا د کوټ والا قاضي له په دوی باندې حکم کړي په دیت باندې او عقل ویل چې نه په موږ حکم لا تروز پورې په دیت کړي نه ده آیا په عقل او دیت لازم دو په تصدیق ما نه نه نه د دوه تصدیق هغه په منزله اقرار باندې ده من په منزله ده اقرار ده وای لأن التصادق ما ليس بهجة عليهم ده التصادق ده دوار ده هجتنا عليهم ألك وايا په دې عقیده باندې ولم يكن عليه نستر په دې قادر باندې شيء نه هیڅ یو چیز په ماله ځکه قاتل هم یو د عقیده ونه ده قاتل هم یو د عقیده ونه ده پښتو پیږي ها ول الذيه بتصادقهما تقرت على العاقله دو چې تصدیق وکړلو ها لان دیت دا دیت بتصادقهما په صادق بللو د ولی د جنایت قاتل او د قاتل ها ولی د جنایت باب تفاعل تقررت على العاقله نو ثابت شل کړه دیت په عاقله و باندې بالقضاء بلا قضاء او عاقله سری منکر دي نوایا وتصادق ما حجه في حقهما دا تصادق دې دوار په حق حجت في حقهما واوري کا ولید الک ولید جنایت تا او کا قاتل ده ولید جنایت دا وی چې د دیت واجب ده پچا فاقله وبانی په موقیله لازم ده او د دې اقرار حجت ها خپل ځان باندې پښتو پیږي نو څه چلته او درته وایي خلا ها کچیرته اوس دا ولید جنایت تصادق کده دي چې زما دیت پاکله او لازم ده پس پاکله و باندې ٹھیک شو مولا او دا مقر چې قاتل ده هغه هم د تصدیق وکړه چې پاکله وسره لازم ده اوس په دې صورت کې په مال د دې قاتل کې د ولید جنایت لپاره هیڅ چیز لازم نه ده په بل خبره پوښ ځکه چې ولید جنایت وایي چې زما دیت خاص کر په دنه ده زما دیت وای مولا ها فاقله باندې دا هم یو د عقله ولد نو اوس مونږ ګورو چې دی الک د اهل عطانه دی کنه دی که د اهل عطانه نو ولا ور بکی او که د اهل عطانه نو بیا به یې ولا ور کوي نو تم عبارت پوه شي مطلب باندې څه شي فور خل الله مو پوي قال اخر که پويږي پوي شي کنه پوره فخر خل وتصادقهما حجه او تصادق پر قاتل او ولي جنا دا حجت په حق دي دوړو کې بخلاف الاول په خلاف تصرف اقرار او رسوله هغه ملزم په عقله باندې ګرځيږي نه الا يكون كثيرته له دي قاتل لپاره عطا ما هم داخله وسره فهي الذي يلزم بقدر حصته فلي وقت لازمي کې په اندازه حصے باندې لانه دا قاتل في حق حصته مقر على نفسه سواء په دومره انداز باندې په ما باندې اوان شتي او في حق العاقله مقر عليهم او په حق تاسو کې مقر عليهم په قول معتبره نه فاذا جنى الحر نو په دې پوښتنه مطلب دی خلاص او اذا جنى الحر على العبد کچته جنایت کو حر او غلام باندې فقتل قتل شو ولا کوا دی حر غلام نه خطا متور خطا كان على عاقلته قيمته د عاقله د حر باندې قیمت دیت نه بلکې څه قیمت لانه بدل نفس دا قیمت بدل د نفس ته دی عبد علا معرف من اصلنا چې موږ په خپل لکه قانون کې دا خبره پیژندلې و او فی احد قول شافعی تجب واجب د امام شافعی او قول لري چې لکه په عقل او د حرمانه یو قول لري چې لکه قاتل حر په مال کې تج واجبی کی سیماری فمال لکه د حر کې ول لانه دا قیمت عبد مقتول بدل المال دا بدل د مال ده وبدل المال ته واجب علی المجرم بدل المالیت ها وایا واجب اه شرط ګوري على المجرم فمجرم باندې وی دی خدای ته امر کې پیریان اسمان کې ګور ولی هذا یوجب قیمته د دې وجه امام شافعی لازموي قیمته بالغه ما بلغت سوره قیمت رسیدل کده کده جهت سره بدل د مال څنګه شموله او معدو نفس للعبد او کما لکوا د نفس نه سړی مال نه لاس ور باندې پرې کړ غلام لا تتحمل العاقله دا قیمت او دا تاوان عاقله لکه دې قاطع د دې جارح د دې جاني نه برداشت کی لانه دا ما دون د نفس يستك به مسلك الاموال عندنا على ما عرف وفي احد قوليه تتحمل العاقله كما في الحر قد مر من قول قال اصحابنا رضي الله عنهم قاتل اذا لم يكن له عاقله دا بل مسله شو پوهیږي مليان پوهیږي خلاص ان القاتل اذا لم يكن عاقلا کله قاتل پر عاقلا نه وي فدیته فی بیت المال بیا دیت په د په مال کې نه ده پچا باندې ده تحفظ نه قربان سم په بیت المال کې ده ولی لأن جماعت المسلمین جماعت مسلمانانو چې کوم ده یو طالب هغه دوره پوزه و څومره وای دوره پوزه و موږ سره شاګرد اوس عالم د مولا د مدرس ته چرته ما موږ نه هغه کتابونه وای بیا پوزه کې دانه خطرې و ها دلته دنه په کې دانه خطرې پوزه مو غټه و دانم په ماته لکه دا خو پوزه ده سم پوز ده دا څه ولا ورنه جوړ ده څونه زه نه نعمت سم پوز ورنه جوړ نشته ټول مسلمانان درتلي د عاقل دي د ټول مسلمانانو کوم اجتماعي مال ده دا غیر به دي الک پریشي چې هغه څه ده بیت المال ها ها هلکه زید مسلمانانو ته هم څه فائدہ چیرته سته که نسته یو کنه چې مرسي ټول میراث بیت المال کې جمع کیږي کومر څه میراث ټول بیت المال کې جمع کیږي فائدہ مسلمانانو تشته نه خراب ها ولې هاذ له دیو جنا چې مسلمانان د نصرت کې د مسلمانان نصرت کې لو ماته چې تمر صدا قاتل بلا وارثه کان میراث لبیت المال فكذا ما يلزمه دا شان ته چې لازمي په قاتل من غلامه تاوان يلزم بيت المال هغه لازمي بيت المال بن وعن ابي حنيفه روايه شاذه امام ابو حنيفه یو شاذ روایت درغله چې النبي ته في ماله یت مال قاتل کړي چې هغه پر عاقله نبی مکتوب ها ووجه دلیل دا ده ان الاصل دا ده ان تجب دی علی القاتل اصل خبر دا ده بنیادی چې دیت واجب ده په قاتل باندې لانه بدل مطلق دا دیت بدل دی غزا کړی شوی ده والاطلاق منه دا ځای کېدل هلاکت دا راغله د قاتل طرف نه الا ان العاقله مگر دون خلا عاقله تتحملها برداشت کوي هدا دیت تحقیقا للتخفيف چې تخفيف والے کې قاتل باندې را شاله امر فاذا لم يكن له عقل چې عقل شتل عاد الحكم الاصل راوګد د حکم اصل ته چې پر قاتل باندې لکه لازم فابن الملاعنه ملاعنه تعقل عقله امه یو سړی لکه وا خزل هغه زوی وزیګول دوی دا تمام نه ده دوړ منځ کې قاضي لعان راوستل نو دې ابن الملاعنه لکوایا عقیله بسوکی د مور والا لکه قبيله کې د پلار والا د مور والا لأن نسبه نسب له ابن الملاعنه ثابت ثابت من هذا مورنا دون الابن د پلار د کفار نسب له منکر دي فإن عقلوا عنه کچیر د مور عقیله او دیت ورک د دې ابن الملاعنه نه ثم اذا بیا دعوه کله وهو په غزوې باندې الابا الابو پلار رجعت عاقله الام رجوع کې عاقله د مور بما پاغه دیت باندې عدد چا نه کړو عاقله د ام على عاقله الاب عاقله د اب باندې په ثلاثه سنين من يوم من اولدنا يقضي القاضي چې کوم ورځ فیصله وکړي قاضي لعاقله الام على عاقله الاب چې کله قاضي وایي چې اوس په اب عاقله لکه واپس کوي پیسې عاقله د هغه د مدري کال سکیږي يقابل خوش مثلا لانه شان دا ده تبين اخکارس ان دیت واجبتون علیهم چې دیت واجب علیهم پاکلو د ابانی ولی ان عند الاکذاب په وخت دروغ بللو کې د فلار خپل ځان لره زوهر اخکارش ان نسب لم يزل چې دا نسب همیشه کانو ثابت ثابت من الاب د پلان حيث حيث بطل الجعان بالافزام چې باطل سره الجعان په دروغ بللو د پلان خپل ځان لپاره چې ما دروغ ویل چې لازم ازوي نه لا مېره بیټه هي مېره بیټه هي خنه هو متا ظهر کله ښکارا شو من الاصل د پلان نو فقوم الام تحملوا نو قوم د مور واخیستلو برداشت کړو ما هغه دیت کان چې دا دیت واجب علی قوم الاب فيرجعون رجوع کوي قوم د مور عليهم فاقرا د اب باندې لانهم کتل ولې رجوع کوي چا ورته ویل چې ورته وی دی مستر او قاضي ور باندې حکم کړو څور باندې حکم کړو قاضي لانهم دا قوم د مور مسترون مجبور فی ذلک فدا کول د قاضي حکم کړو قاضي د حکم سره مخالفت کوي به خو جیل کې اچي ته دې فلم يؤدي كتابته خو تر دې وخت هغه بدل کتابت ادا شوی نه ده حتی جنا ابنه چې زوی له کوي جنایت وکړو ترې مکاتب وعقل عنه قوم امه او دیت ورک قوم د مور له کوي د دې بچي ثم اديت الكتابه بیا کتابت ادا شو ځکه تاسو دا قانون ده چې دا بچي تابع د خیر د ابوونه ده که په اسلام کې که په څه کې حریت کې ده چونکه بدل کتابت ادا شوی نه ده په دې وخت مکاتب حر د غلام غلام ده مور سره حره ده نو اوس به د مور والا لکه عقیده سوال ورکي دیت خلا ثم اودیت الكتابه بیا ادا کړ شو کتابت نو په دې وخت کې برجو کوي قوم د اوم علی قوم اب چې مکاتب ده لانه عند الاداء هو لانه شان لره په وخت ورکولو د بدل کتابت کې چې تحول وګجد ولاه میراث علی قواعد عبد مکاتب الى قوله ولاه هغه میراث علی قواعد خا ولاه میراث عبد مکاتب الى قومها ابيه من وقت حريه الاب د وخت د حريه ابنه وهو اخر جزء من اخر اجزاء حياتي کله لکه د مرکید ته پاغي وخت دی لکه آزاد څه مطلب اگر که د شمرو پاغي وخت مکاتبو ومنګه دوه میاشتې درې میاشتې بعد بدل کتابت الک مولا لا ورک نو دوی اوس نه ده حر ځکه اوس خو مړ ده اوس قابل له حریت نه کنه نو دوی په هغه وخت کې حر څه چې کله د روح وتلو مړ کېده هغه نه هغه 5 منټ مخکې هغه زمانه کې رسول الله کوي حر شه پښتو پې کنه پې یا رسول الله صلی الله خلوا هو دغه وخت اخر اجزاء من اجزاء حياتي نو فتبين خکاره شو ان قوم الام عقلوا عنهم قوم د ام مور دیت ورکو د قوم د ابنه ځکه تاسو دې مسلې ته کتلی وکړه مکاتب مرسو پیسې ور سره ستا زوی هرستا خو مکاتب دا پیسې ادا کړې شوی نه زوی جنایت وکړ نو اوس دا قام د اب فقام د ام باندې په دې ادا کې الکه معنا مقدم دی معنا مقدم ده اگر که صورتا قوم ده او او علی کور باندې سره مقدم ده نو موږ صورتا په قوم نو باندې حکم تاسو لدیت ورکي چې کله بدل کتابت ادا شو نو موږ دا عب دا مکاتب حر او بل لوایم لها دا وخت نه کړی چې مر کېدل او مر کېدل عقد مکاتب پر جنایت باندې سو مقدم خوش مسله باندې ثابت سره کوي په بینو باندې چې دوه ورته ویل دي په هغه وخت کې چې کله امیر منکر وي کله چې امیر او کامیر اقرار کولو بیا لکه دې ضرورت نشته چې بینه ورمه او فی مال الامیر ان کان ثبت او په مال امیر کې ثابت الکه دا بیت ده ان کان چې دغه امر ثابت په اقرار د امیر باندې فی ثلاث سنین من یوم یقضى بها القاضي على الامیر او على عاقلته لان الديات تجب مؤجله دا دیتونه ثابتیږي لکه مؤجل په دوی کلم به طریق تشیر